ما بعد من خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وما وجه من طريق النظر عمل برسر مطلب مقصد داشو چورا من کې تتبو تلاش کړی نو د اور پخلی د اور مس د شو حقیقت د طهارت نه نجاست ته نه نقل کوي او نقض الوضو ته نه نقل کوي نقض الوضو په فروج د نجاسات راځي داغي تعلقه د طیبات نه ده نو په مس النار باندې سم یو شی د طیب طیب نه کراهت نقد شي او ناقض وي دا کوم قانون حاصل میاس په هم فینا قضاینا حاج داشیا اختراع د پاکت شوی دی چې دا او د سماتی کنه کله چور ورسیږي نو چې قبل مس نخ مس النار نافذ دي محسن النار کی کم خنجر و چه دای را نقل کړ نقل الوضو ته او اتفاق د خلق په دې دی چې نقلها قبل من محسن النار ایاه فلا ينقل اے چته د شوی دا یو شی د محسن النار په وجه باندې انتقال کوي نقل الوضو ته تودا بن فروز چې په هغه باندې وظایف دا او دا سره د غسل ادا کیږي دینو چې کله ګرمي کړی شي فصار مما قد مست النار دا د مما مست النار نو وزي خو په دې مست النار باندې دا د طهارت نقص نه نقص کیږي د سره ستنه نقص کیږي ها أن حكمه في طهارته على ما كان عليه قلب مواسة ناريه نار لم تحدث في حكما ينتقل به حكم إلى غير ما كان عليه في البدء فلما كان ما وصفنا كذلك وكان في النظر أن طعام الطاهر هغم غشان تدي يورا وورنا اشياء نقص نقص لا يكون اكل قبل ان تمص النار حدثا اذا مصت النار لا تنقل عن حاجه ولا تغير حكمه ويحكون حكمه بعد مسيس الناريه كحكمه قبل ذلك قياسا ونظر على ما بينا اوزاده عامه جمهور مطلب دی نه عوام وي وایا. دلیل دا دی یا ابن سمره روایت دی انا توزو من لحوم الابل قال نعم قیل فلا توزو من لحوم الغنم قال لا حدیث وایا هم دا جابر دی هم دا قصه ده چې نو من له حمل به دادی وای ها وایه. دا قد وکان من الحجه له فی ذلک دا د خبرې دي چې دا دې ته حجت وای خو وای کنه زور ورته دا جواب د مقابل د دلیل دا جواب دې سره کوم روایت چې رجاء بن سمره راځي د وضو نو د هغه جواب کوي الله قد يكون ان يكون الوضوء الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم وضوء لغوي دي شي وغسل اليد او دا په لحوم الابل کې پکار دي لحوم الغنم کې نه اجازه ته نه کړه چې تر چاله یې د بابا الله توزه مې وحمد دین لا چې هم یاده مې ځای کوي نه دوستا تا باندې قرینا بایسا د دې تایید سره چې د نه خوښ نه تایید کې قرینه بایسه پیدا که بیا تعبیر وکړه ټیک ده قرینه مصححه شته ځکه چې وضو مشترک دی په مابین د وضو لغوی او مصطلحه کې وضو لغوی هم دقه لاس کلک کنګالول ته وایي دا فکسل معنی دی خو اخر ته چې تعین دی او معنی کې نو د دې لپاره به تبعیس وګوري مما غيرت النار دا عام دی که هغه لحوم الغنم وي که لحوم د ابل وي اخرا هم سره دا وایي چې د دین وضو پاتې شوی دی اتتوضا من الطيبات ای صحابه ونه څنګه ویلو اتتوضا من الطيبات دې ته وې مسله د وضو من مس الفرج امام شافعي صاحب وایي مس الفرج چې په کفي بلا حجابه به ابن حجر باطن کفوي دا ناقض په نيز د جمهور باندي طهارت چې راجميږي په خروج نجاسات باندې احناف په نوم باندې منا دادي البته خروج نجاسات کې به احناف عموم وي چا نجاسات د خروج چې خروج نجاسات من السبيلين وي او که د بدن د بلې حصې نه وي یی نه شو دا خیر شو خو نقض الوضو چې راځي په خروج د څه باندې راځي نجاست معتاد یا غیر معتاد امام مالک ته دا منصوب دی چې هغه نقض الوضو وي په خروج د نجاست من السبیلین او چې خروج معتاد غیر معتاد شی خارج شو عام عادات کې د بولو براز نه علاوه اینا غیره د امام مالک صاحب په دین باندې په دې نقل العلوم دی امام شافعی صاحب رحم الله خروج نجاسات بغیر د سبیلین نه په دې نقل العلوم وایي پدام په غیر وړاندې البته مس چې دی دا خطرناک وي مس الفرش او مس المرأه شو دا نه اگر چې خو مس الفرش مس هسه لند غونډه کې منات مې تاسو یو تحقیق مې تاسو کو ځای به تا نور تبره تفصیل به ان شاء الله تاسو ترمذی کې راشي بخاری کې به راشي د دې حدیث راوی خط زهری عن عروه ده خو ته ګورئ خبره شروع دي د عروه او د مروان په مابین کې مروان وی چې ان لزوم مسجد فرض ماره ویم وی چره د خزما خبره هیڅ ونه غنړه هیڅ ودنی ورنکا فاصل مروان دی شوتی ان مروان بس رب بوسا پسې پولیس ولېګو مروان چې چوالي ورشه ته پوښتنه وکړه چې بوسا دا خبره ویله کندره خو مروان د بصري نه خبره نقل کړه عروه په اړه توجه نه نشوي دي چې عروه په خبره ولې توجه نه دا خبره ولې لو بالا لو بالی وګڼله د بوسه د وجنه چې ریشو بوسه خو صحابیه و ففي تضعيف من هو اقل من عروه دي وسره تضعيف د هغه څوک چې د غمه تبد عروه نه کمی عروه خو له حسیا خو عروه باندې فقې دی کو یو کته یو سره د سره ته نسبت تضعیف کی ما یخطب حدیثا دومره د حدیث د اساس ته نو حديث قابل استدلال خو پاتې نه شو کنه او معلومیږي د دې وجنا چې عروه زکه توجه نه کړې چې دا قسم نو دا نو خبري حق د بوسره نه دی ورپسې وایا وقتابه على ذلك غيره ها د خبره کې یو څو کا حق کولې شي عمل کولې شي په حدیث بوسره باندې دې څه گنجائش ده قسم په خدای کو بوسا شهادت علی هذه النار شهادت پرې پڼو کې لما جستو شهادتها نزد دې شهادت مجرا کوم نو څنګه د دين په دومره اهمه مسئله کي په قول د بوسره اعتماد وکړم؟ وانما قوام الدين الصلاة وانما قوام الصلاة الطهور د دين قوام خو په مانزه دی او د مانزه قوام خو په داس دی فلم يكن في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من یقیم هذا الدین الا بصره چې هغوی سیده کړی وی دا دین لیکن بصره دومره قابل شوه قال نعیم زید علی هذا دکنا مشیختنا منګ هم دغه شانتی معلوم کړی دی خپل شیوخ ما من احد يرا من في مسجد ذکر ذکر وضوعا هیڅ یو په مسجد ذکر کې او داس نه ني نه دادا هیڅد د بوسې د وجنه چې دا غي نه موږ څنګه دا مسله سړي وان کان انما ترکا يرفع ذلك براسي او که د دې وجنا ورته توجه نه کړي چې مروان عند وليس في حال ما يبل قبول من مثله مروان دا چان نه دی چې دا حدیث قبول شي ځکه متکن فی راوی د مروان کم راوی دی ها بخاری ذکر کوي خو په توادی کې ذکر کوي هر کله چې د په ځان کې د مروان خبرې له اعتبار نه وو نو شورتي چې دی هغه د مروان شورتي وو د هغه خبرې نه څه اعتبار شو د بوله خبرې نه څه اعتبار شو فینا خبر شورتي مروان اندوسا دونه خبرې هي هغه د مروان د خبر نه قطه دی دون خبره هو عنه قطه ده د خبر د عن هذا دی بوسنا فإن كان مروان خبره في نفس عند غير مقبول وخبر شتی ایاه عنه بذلك احسا الله يكون مقولا په دې پوه شولئ د بوسرا مطالعه هم تفسیر وشول او د مروان مطالعه هم وشول د شوتی ما تاسو شریک څو کسان دي پینځه یرا عروه اعتمادی خو زهریم دلته ته چل کړی دی وهذا الحديث اذن فلم يسمع زهري عن عروه زهریم د عروه اخذ ثابته کوم ځای کې زهري دا حدیث ضرور نه اورېدلی انما دلس به دا پدې کې تدلیس کړه دې چاري کړه دې تدلیس دا دې ته وایي چې شي چې بیا پټ کړی شي من ته پته ده چې دا اخر د زهري دا ورونه واسطه دې نه چې دا لګره انقطاع کړه اخر د چای د زهري او د عروه ابن شهاب په مابین کې عبدالله ابن ابي بکر ابن محمد راغی هم دې دا واسطه راغله او ابن ابي بکر ابن محمد راغی وایا دا په حدیث کې کله کوم کې نه دي خلق و دې په خندل وایا ها کلا چې به سړی حدیث لیکل پنځ دی او کس د کسان نه وانتم فقط تضعفون ما هو مثل هذا باقل من کلام مثل ابي عينه ابو عينه فدس خلق خبر کړه سمعت ابن عينه اور پسې وایي واسطه ابو بکر بن محمد د خدیم واسطه را لا وایا ان ابو بکر ابن محمد راغی ها ها فین قالوا من زهري نه علاوه بل بجوړ پکې راغی ها هشام